یو د وجوب او بل د جواز او بل د لزوم دا وجوب او جواز او لزوم د دې په منځ کې څه فرق دی نګورا د دې دريو واړو په منځ کې چې فرق پېژنې نو دوو وجو نه به موږ دې ته ګورو څو وجو نه به ګورو دوو وجو نه به موږ دې مدونو ته ګورو اوله خبره هل يتفقون على وجوب المد زيادة عن الطبيعي اوله خبره دا ده آیا دا قاریان په دې کې متفق دي چې په دې ځای کې د مد شي د مد اصلي طبيعي ذاتي نه دی وګت شي مد فرعي کله څه کېږي مجازي طبیعي ذاتي نه اوږد شي که نه؟ نو آیا په دې اوږدېدو کې ټول قاریان متفق دي او که نه؟ نو که چرته په دې کې متفق دي چې مد دې د خپل اصلي مقدار نه شي د خپل اصلي مقدار نه دی وګت شي نو کله چې په دې کې متفق دي نو بیا دویمه خبره آیا دای متفق دي په مقدار د زیادت کې او کنه قاریان اوله خبره څه ده آیا دای متفق دي په څه کې د منی د مد په زیادت کې د اصلي مقدار نه نو که په دې کې متفق دي نو آیا بیا په دې کې متفق دي چې مقدار څومره دی او کنه دي متفق نو که په دې دواړو خبرو کې متفق وي نو مد بلازي مد بسي په دې انګلیش باندې پوه شوي که نه کاسې سرونه خوځوئ مد لازم څه ته وایي چې دوه خبرې پکې یو خو پکې د قاریانو اتفاقی بیا واجب کچرته اتفاق په دې باندې راغلی او چې او د مدې اصلي طبیعي ذاتي نه به دا زیات وګدېږي مدې اصلي طبیعي ذاتي د مقدار نه به دا وګدول شي په دې خو د قاریانو اتفاق دی خو اختلاف دی په مقدار کې نو بیا به مد واجب وي پوه شوئ نو اختلاف په مقدار کې راغلی دی واجب شو او کچرته اختلاف په دې کې چې دا د مدیسی طبيعي ذاتی نه زیاتول شي او کنه په دې کې اختلاف او اتفاق نه و نو چې په دې اول کې اختلاف راغلو کنه چې یره دا د مدیتی طبیعی ذاتی نه اوګدول شو کنه نو په دې دویم کې به خامخا اختلافي چې مقدار ده نو دې ته مد جایز وایي بیا مختصره طریقې سره واورئ خو ځان په پوي کړئ دا ته چې وې دا مد لازم دی دا واجب دی او دا جایز دی د دې درې واړو فرق څه شی دی صحیح ده کته ته چاوي چې واجب او لازم کې څه فرق دی دا وسکه ته به واجب کې واو دی او لازم کې لام دی ها لازم هغه مت ته ویل کیږي چې د طبيعي مت طبيعي به نه لګنه چې ول مقدار مګي ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلت چې د مد طبيعي نه زیادت باندې چې دا به د مد طبيعي نه دی یو لږ د مقدار نه بدا زیاتول شي په دې باندې د لسو قاریانو اتفاق دی یو او په مقدار هم به اتفاق ته چې څومره به وګدول شي درې الف نو په زیادت هم اتفاق ده او د زیادت په مقدار هم اتفاق ده مد لازم په زیادت اتفاق ده خو په مقدار کې اختلاف ده واجب هم په زیادت کې اختلاف ده هم په مقدار کې اختلاف ده جائز اگر ہے تو پھر واجب سے لوائی تفسیر خو یو شو کنه بیا دې مت چې موږ واجب وایو هه نو دا واجب شرعي دی که واجب صناعي دی الکه یو واجب شرعي دی چې شریعت کې وایي چې واجب دی شریعت کې یو شی په تا واجب شي کنه هغه بیا چې نه کې ګناګارې او یو هغه واجب ده چې هغه صناعي صناعي څه مطلب یو فن والا واجب کړی لکه قاریان وایي دا واجب دي دا واجب دي شریعت کې نه واجب قاریان واجب کړی دا دلته چې مونږ وایو چې دا مد واجب دی دا کوم وجود دا واجب شرعي دی هغه توی ما هکذا اقرأنیها رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د الله د پیغمبر نه داسې نه دی اورېدلی وای تاسو څنګه اورېدلی نو هغه الفقراء کې مدوک معلومه شو چې شریعت کې موږ سره په دې دلیل موجود دی د دې وجه ابن الجزري ته په النشر کې وای وهذا نص فيما قلناه فوجب أن لا يعتقد أن قصر المتصل جائز عن أحد من القراء یو قارب په بده متصل کې قصر نکړ وقد تتبعته فلم اجده في قراءه صحيحه ولا شاذه ما ډیر کتابونه وکتل ابن الجزري فرمايي، خو ما چاته په يو کتاب کي، يو روايت صحيح کي، يو شاذ قرت کي ما دا ونه کتل چي ګني په مد متصل کي دي قصر هم څه جائز دي نو قصر پکي نشته که قاريان کوي او مليان کوي نو دا د غا څه کوي غلط کار کوي او دا خطا ده او صراحتن په دې کې مد قاريان لازم کړي حج که چرته همزه راله پس د حرف مد نه فی کلمة په یو کلمه کې همزه او حرف مد چې په یو کلمه کې راشي هغه ته کوم مد وایي متصل وایي وذاب متصل يعد او دا په مد متصل سره يعد يذكر ويسمى ذکر کولې شي او نوم ورته کې خودې شي دا کل متن کې لام ساکن دی به متصل کې لام ساکن دی د وجه د ضرورت شعري نه دا تفصيلات مو وخت ذکر کړو بیا بیا مزه کوي باقی پر روایت حفص من طریق الشاطبیه په دې کې او من طریق طیبه کې نو په دې کې توسط ته ښه څه شی دی او د توسط مقدار څوک بیا څلور حرکت وي یعنی دوه الفه څوک پنځه حرکت وي قد توسط حج نو دی وای وجائز بذل په دې کې بدل جائز دی او د څوک د چې وې بس پکې جائز دی نو دا بد سره شامل دی هه معنا د قصر نه لغون دی مدګدول شي چې غي ته فوق القصر وای توسط کول شي فوق التوسط کول شي اشباع کول شي خو په نورو روایتو کې په دې منفصل کې درې الفه مد هم کولای شې خو چې ته کله قراءت د حمزه او د چا وې روایت د ورش وې په هغې کې بیا څه دی طول دی څه دی درې الفه مد دی نو په دې کې مدد صحیح دی ستا په روایت کې به د مد نه مراد څه شي توسط ابن کثیر او سوسی سے ای خو پکې قصر کوي ابن کثیر روایت ته ها ای پکې څه کوي ای پکې د سره بچ بنی نه وي قصر دی پکې او ورش او ابن عامر او حمزه او عاصم او کسائی دای بد بنی خو څوک پکې طول کوي څوک طول او قالون او دوری دای پکې دوه وجې دي ته چا هلکه دا قصر همزه خو راغلی ده که نه نو دا قصر پکې ولیکېږي څه پکې ولیکېږي قصر او دا مد پکې ولیکېږي یعنی بده منفصل کې قصر هم کېږي او توسط دا قصر ولیکېږي دا توسط ولیکېږي قصر پکې ځکه کیږي چې اصل کې دا حمزه خو په بل کلمه کې راغلي کنه نو که چرته موږ وقف وکړو حمزه به اډوران شي او چې دې ته وګورو چې حمزه کله موږ روان تلاوت کوو نو بیا د متصل یا د منفصل حمزه پته نه لګي صحیح ده اے والذین یؤمنون بس مو پکې وکړو پوه شوي که نه چې دې ته وګورو چې وقف مو پې وکړو حمزه لوستله نو قصر پکې جایز شو چې دې ته وګورو چې لکه په اواز کې خو وصل نه پکې په تلفظ کې نو بیا پکې مدم کول شي مصادف دې ده کې لکه یو پاټ غونته کړه کنه پاټ څه یې لکه ته چې څنګه اوس موږ سره پاټ کې لګل نه کې مصادف په پاټو کو هغه دا پاټو کو چې ته د حمزه بیان شروع کو نو ولې څه وې وای باندې متصل واجب سبب حمزه وکړه بیا باندې متصل جائز سبب حمزه وکړه نو پکار دا دی یو بل بد دی دا غیم سبب حبذر چی عیب ذکر کړی وی هغه څه شی دی بدی بدل څه شی بدل بدل هغه رستو ذکر کړي او قدم الحبذ على المدعو پکار دا چې دا یو ځای سر ذکر کړی وی هه نو کې دې شی مصنف مراتب ته کتلی صحیح ده مراتب د مدونو اقوال مدود لازم فمتصل بعارض بضم مثال فبدل صحیح شو خو بیا هم خوند نه کړي ولې بیا په کار دا چې دا په دې عارض وقفي د باندې متصل نه مخکې کړي به هر حال هیڅ یو کتاب د کمی او کوتاهی نه خالی نه ها دا به په هغه کس کوو چې د هغه اصول خمسه د مخارجو نن څه کوي کار کوي ښه ومثل ذا ان عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين یو جن تجوید خو پنځو مخارج اصول څو غواړي تیار غواړي کنه یو سړی چې بوډا شو غاښونه هم نشته ها نو نیم حروف خو په دې کې ختم به چې مرای په کې نه خراب وي بوډاګان خو ټوخيږي نو دویم حلقه په کې څه شو هم په کې ختم شو څوک ویختي دا هغه په مثل څنګه دی هغه کوم قصر کېدو او مدم کېدو په مد عارض وقفي کې مدم کېږي او قصرم کېږي قصر پکې نه کېږي تعلمون مدم کېږي فوسکم کېږي صحیح شو چې تاسو په کوئی مد کېږي نو دا توسط او طول دواړو ته شامل دي ها د دوه وجه د څو وجه نه یو د وقف د وجه چې وقف دی وکړو کلمه ساکنه شي کنه عارضي سکون خو پیژنې کنه یو سکون عارضي دی بل څه دی اصلي اصلي هغه ته وایي چې وقف کې ساکني په وصل کې ساکني او عارضي هغه ته وایي الکه په مده عارض وقفي کې سو وجه جایز دي کم کم طول توسط نن غالبا د دې میاشتې اخیری تاریخ دی سبا نه میاشت شروع کی د شل ورځې امتحان لپاتې اوس بم پکې داس طالبان چې بلا کتاب هم دې کولاو کړ یو لسمی بجې چې چټو شي نن به بیا کړه ټول دو تو یو قو دې چې څوک بل خو تاسو سبق وای مو خپل کار ختم کړي ها دا خو تاسو الکه په پروګرام کې کنه او بیا خوراک مو کې ورپسې غنور خواږه ماګه مو خوري اخر کې هغه کې چې تلې وای او غاښ کې موږ تیلې وو چې څه صفائی و پای د غاښونو وشي دا خبره دا ټول ذکر شي ما ته دا چې خبره غي چالي ذکر شي مد عارض وقفي کې طولن کېږي توسط مقصر طول به کې بهتر ده هلکه دا طول پکې ولې کېږي، دا توسط پکې ولې کېږي او دا قصر پکې ولې کېږي؟ نو داسې قسمه سوالونه بیا چې پرچه کې راشي نو بیا د طالب غوږ باندې خاره خولې شي کله پیر به وغوږ کې ورکې کله بل کې جواب ورسره دی پرچا سخت او پرچا نرمه دا وظیفه کوي د دې ذکر ها سخت او برچا برچا دا خواري دې نه تکړه کړې دی دومره هو تاسو له اندازو لګی دا چې د الله په فضل او کرم سره دوه قسمه طالبان دلته وخت نشي تیرولې څو قسمه یو چې سبق لنی راغلی او بل چې خواري ده کوي داسې ده که نه ده چې کوم طالب سبق لري راغلی او یې سبق څه کې سړی خو بس مدرسه کې مې اورېدلي چې خوراک کافي مزیدار غونتی که چې سبق لري طالب د وخت تیرول شي او دویمه خبره دا ده چې خواري نه کې چې خواري نه کې دا دا دومره خبره د خواري نه بغیر زده کی اوس تاسو ډېر وخت تیر شو لږ پاتې دی نو اوس دا لږې ورځې په ځان ګډوډوئ مه چې څوک خوبونه کوي څوک ګپونه نه کوي شل ورځې څه شی دي د کال تجوید ته په شل ورځو کې څنګه یادې او سره د دې نه د ټولو منظوماتو معناګانې دا څنګه یادې د دې وجې نه ستاسو ته بار بار وایم چې هلکه وخت مه ضایع کوئ. دا طول پکې ولیکيږي او دا قصر ولیکيږي دا توسط ولیکيږي صحیح شو هلکه طول پکې ځکه کیږي کنه وای دا چې ساکن شو کنه سکون د بدی لازم سبب څه و؟ سکون او د دې سبب هم سکون دی نو په سببیت کې دواړه یو شان شول هر دې باندې دې خیر ته ډېر مګورا نو چې هغه کې ټول کولو دې کې مو کتل خبره پوه شوې کنه دا یو سبب د دواړو یو دا توسط پکې دا دا غوړه کړه د چا امام شاطبی او اکثر امام حمزه دا غوړه کړی دی څوک چې په تحقیق سره قران لولي دویم په دې کې توسط هم شته هلکه دا توسط پکې ولشته دلته دا سکون خو راغلی دی کنه عارضي سکون راغلی خو څه شی دی هغه عارضي دی اصلي نه دی دعا ته وګورئ اے اصلي سکون کې چې د درې الف مت کې نو د عارضي کې خیر د لګرا کم کا کنه چې دومره خو پته ولګي چې دا اصلي دی او دا عارضي دی نو لګ مو کم کو توسط مو کو د پاره د فرق په من د اصل او د عارضي کې دا قصر پکې ولیکو قصر پکې کیږي عملا بالاصل ونظرا للوصل قصر پکې موږ ذکر کو چې اصل کې خدا حرف ساکن نه د وقف د وجې ساکن کو کړ وذا بدل او دې ته بدل وایي مثال به یې څنګه وي آمنو ایمانا لکه آمنو او ایمانا خذا خذا څه مطلب دی دا الف په خدا کې چې کوم په اخر کې دا نه الف د اطلاق ته او نه د تسنیه دی دا الف اصل کې بدل راغلی د نون تاکید خفیفه ده تاسو په کتابونو کې وایي که آمنو و ایمانا خوذا لکه آمنو و ایمانا خوذا دا حکم رونیسه ځان سره او د مد بدل پوره وضاحت ستاسو په قاعده کې ذکر دی هغه پوره وضاحت ذکر ذکر ذکر نه دی دی بدل ته دا بدل ویو کله کله ورته بدل کله شبيه بالبدل ښه تاسو قاعده کې شته لازم نو ته ذکر دا سکوت لازمی دی سبب لازم بیا خپل اقسام دی ښا د سلور ذکر کړي څوک پنځه ذکر کوي څوک سلور دواړه یو دي تفسیر تاسو ویل